رب العالمین با غلا په جنت کې یو عالی شان محل جوړ کړي جمعتونه چې ان المساجد بیوت الله ان المساجد بیوت الله جمعتونه د الله کورونه دي او اوسم لمن پښتانه جمعات ته الله کور وای د الله د کور دا مقصد نه دی چې الله پکې اوسېږي انسان ته خو چې د کور نسبت چې د هغې مطلب دا دی چې د انسان پکې اوسېږي الله په جوماتونو کې اوسېږي نه خدا د شرافت او د قدر او د عزت په بنیاد الله ته نسبت کیږي بیت الله کعبه مبارکه ته بیت الله وی دا الله کور نو الله خو پکې اوسېږي نه خدا د عزت ته وجه نه او د شرافت ته وجه نه او د عظمت او د لویې د وجه نه الله ته نسبت کېږي نو جماعتونه د الله کورونه دي د الله عبادت خانی دي مسلمان پکې د الله عبادت کوي ظاهره خبره ده چې کوم انسان د الله د عبادت لپاره عبادت خانه جوړوي چې د الله عبادت پکې وشي د الله بندگی پکې وشي الله ته پکې لمونځ وشي دا ډېره لویه د برکت او د سعادت خبره ده دا الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې په مخ د ځمکه د جوماتونو تعداد ډېر زیات دی. د هر یو ملت او د هر یو قوم عبادت خانه شته. د هندوانو ځان له عبادت خانه د مندر وته وي. د عیسایانو ځان له عبادت خانه د ګرجه وته وي. د مسلمانانو ځان له عبادت خانه له جمعات وته وای خو په مخ د ځمکه د ټولو کافرانو د عبادت خانو د مسلمانانو عبادت خاني زیاتې دي سمود مخ کې اقوام متحده یو فرس شایع کړو چې عبادت خاني سونه دي ناغي لیکلی چې په مخ د ځمکه دوه کروړه او پنځه او یا عبادت خانې دي د ټولو خلکو لکه د مسلمانانو د کافرانو دوه کروړه او پنځه او یا عبادت خانې دي دا خو هغوی چې کوم حساب کړي دي لکه زموږ جوماتونه شمېرلي دي نو هغوی هغه شمېرلي دي چې کوم هغوی ورته رسېدلي دي اوس زموږ خو داسې جوماتونه هم شته دی چې هغه په غرونو کې دي، په بانډو کې دي، هغوی ته اقوام متحده والا کوم ځای رسي؟ نو دوه کروړه او پنځه اویا لاکه هغوی تعداد لیکلی دی د عبادت خانو نه یو کروړ او پنځه اویا لاکه یو کروړ او پنځه اویا لاکه په دې کې هغوی جوماتونه لیکلي دي چې په ټوله دنیا کې یو کروړ او دوه لکه جوماتونه دي اتلس لاکه پکې د هندوانو مندرونه دي هندوان چې پکې د بوتانو عبادت کوي یا د ګوتم بدھ عبادت پکې کېږي اتلس لاکه او پنځوس لاکه پکې د عیسایانو ګرجې دي نو دا یو کروڑ او دو لکه جماعتونه او اتلس لکه مندرونه یو کروڑ شل لکه شو او پنځوس لکه د عیسایانو ګرجې یو کروڑ او یا لکه شو او دا پنځه لکه د نورو قومونو عبادت خانې دي لکه د یهودیانو شوې یا د مجوسیانو شوې آتشکدې یا د نورو قومونو نو تاسو اندازه ولګوئ چې جوماتونه څومره ډېر دي عیسایان په مخ د ځمکه څومره ډېر دي برتانیه شوه امریکا شوه فرانس شو دارنګې په افریقا کې د دنیا حکومتونه دي نو د هغوی پنځوس لکه ګرجې دي او زمونږ جوماتونه د هغوی د شمېر مطابق یو کروړ او دوه لکه دي دا د هغوی شمېر ما درته وویل چې دا شمېر کم دی ځکه د مسلمانانو هغوی خپلې ګېرجې شمارلې چې ځکه هغه په مخصوصو ځایونو کې او زموږ د جوماتونو شمېر د هغې اوس هم کم حساب کړی دی ځکه زموږ خو چې کوم ځای د مسلمان دوه درې کورې دي ورسره جومات دي په غرونو کې جوماتونه شته په بانډو کې شته په میرو کې شته په شورګرو کې شته دې ټولو ته خو قوام متحده نه دی رسېدلی زما په خپله اندازه د مسلمانانو د جوماتونو تعداد دا به انشاالله چې دوه کروړو ته نږدې وي او کم به ځینې وي. په ټولو کې غټ درې جوماته دي، لوی جوماتونه د رقبې په لحاظ خشته خو ډېر زیات شته خو لوی جوماتونه ړومبی لوی جومات په مخ د ځمکه د مکې مکرمې جومات دی چې هغې ته مسجد الحرام وایي. مسجد حرام د مکې مکرمې د بیت الله شریف نه ګیر چاپیره چې کوم جومات دی د دې نه لوی جومات په مخ د ځمکه بل نشته مینس کې بیت الله مبارک دی او پچیته کې بیت الله شریف دی جوور ازمکه کې دا بیت الله شریف چې په کوم ازمکه کې دی دی توادی وای مونږ ته خوړ وایو دا څه خوړ نه چې وب پکې بیږي خو چې کله به سېلاب راغی یو طرف ته هم ترې غرونه دي، د غرونو لویه سلسله ده، بل طرف ته هم ترې د غرونو لویه سلسله ده، د هغه تنعیم نه او د جعرانې د علاقې نه چې به سېلاب راخطا شو نو دا به نېغ د بیت الله چې کوم ځای کې دا جومات دی په دې به ترې شو او اکثر بیت الله شریف څو ځله سیلاب کړی دی او بیا جوړ شوی دی نو جوره ځمکه د بیت الله شریف چې کوم ځای کې آباد دی د بیت الله شریف نه ګیر چاپیره کولو میدان دی خدای پاک دې مونږ او تاسو ته وښولی چت پې نشته کولو میدان هغې ته زمونږ په عربۍ کې مطاف وایي او زمونږ په پښتو کې د طواف ځای ورته وایي چې کوم ځای خلک طواف کوي د دغې میدان نه ګیر چاپیره یو برنډه ده وړه برنډه ده مزیداره دا د ترکو د زمانې برنده ده، ترکیانو جوړه کړې وه او ترکو چې بیا کله حکومت سعودي ته پرېښود، دی پرې پابندي ولګوله چې تاسو حکومت درته موږ پرېږدو، خو په دې شرط چې زموږ کوم تعمیرات دی هغې ته به نقصان نه رسوئ. نو اوس هم د هغه برنډې نه طواف والا ته لږ تکلیف رسي ځکه برنډه اوچته ده په یو څو پوړو نو طواف والا اکثر دوو ځایونو کې رش جوړېږي یو حجر اسود طرف ته او بل میزاب رحمت طرف ته خو هغه معاهده د ترکو سره داسې شوې ده چې زمونږ برنډې به نه نړوي نو هغوی به له ګوتې نه وړي نو وړه برنډه تقریبا یو پنځه شپږ څپه پکې راځي دا برنډه د ترکو د زمانې ده ډېر چاپېره واړه واړه ګمبتونه دي پې د پاس د پاسه پې مونږ نه کېږي ګمبتونه دي د هغې برنډې نه شاته بله یو غټه برنډه جوړه ده سلطان عبدالعزیز دا اوس چې کوم بادشاهان د سعودي دي د دوی پلار جوړه کړې وه مضبوطه برنډه په غټو ستنو په غټو پیلرو او د هغې برنډې د پاسه چت دی او د هغې د پاسه بل چت هم دی، درې چته په هغه برنډه د پاسه دي، خلک په کې لمونځ کوي او دا هم ګېر چاپېره تاو ده، لکه داسې طریقه باندې هغوی صفونه جوړ کړي دي چې کوم سړی هم په کرښه ودرېږي نو بیت الله شرف ته یې نېغ په مېغه بیت الله شریف ته مخ راځي. د بیت الله شریف نه خو بار چې یو سړی مونځ کوي نو طرف ته مونځ کوي که بیت الله ته پوره مخ برابر هم نشي خو چې په جهت د بیت مونږ وایو مخ مې د کعبې شریفې په لور کړ لور طرف او جهت ته وایي خو بیت الله شریف ته چې سړی مخامخ ولاړ او مونځ کوي نو عین بیت الله ته به مخي که لږ هم ته بل طرف ته شنو بیا مونځ نه کېږي د هغې هغه صفونو کرښې په داسې اندازه برابر کړې دي چې کوم سړی هم په هغه کرښو پنجې یا پوندې کېږدي نو مخامخ بیت الله شریف ته مخ راځي. نو دا عبدالعزیز جوړه کړې وه د موجوده بادشاهان دا اوس چې څومره دي د دې پلارو او یو غټه دروازه د جیاد طرف ته د هغه په نوم د باب الملک عبدالعزیز د عبدالعزیز بادشاه په نوم یو دروازه شته. د صفا مروا طرف ته او باب الفتح وته وای باب العمره وته وای دا غټه غټه دروازې دي باب بلال او باب جیاد دا ټول په هغه د عبدالعزیز بادشاہ چې کوم برنده جوړ کړی دا پاغې کې دي ورپسې بیا د دغه عبدالعزیز وی شافهت کې تیر کال وفات شو هغه لږه توصیه وکړه او ډیر خشته اعلی طریقې سره برنډې یې جوړې کړې ناشنا برنډه لویه او چې کومه غټه دروازه د هغې له نوم کېښوده باب الفهد باب الملک فهد په خپل نوم او تیږه یې پرې د پاسه لګولې ده د پرانستې داسې ناشنا حرم یې جوړ کړ د دغه برنډو شاته چې ټول ایرکنډیشن دی او لاندې چې کومه تېخاني پکې جوړې کړې هغه هم ټولې اېرکنډېشن دي. په دې سخته ګرمۍ کې اوس سخته ګرمي ده په هلته سخته ګرمي ده نو په دې سخته ګرمۍ کې چې سړی د خولو نه جب جوبي په هغه تېخانه کې چې ودرېږي یخني به دې کېږي. پکیم پکشتا او د ایر کنډیشن په هر استن کې سوړي دي سکه لاندې دي په سکه بر دي دا غي نه یخه یخه هوا راوځي د سړی پکې یخني کېږي مخکې امتحانې وي خو هغه ته ګرمې تهخانې وي هغه کې یخ ایر کنډیشن نشته صرف پکې دي پکې او دا د چې کومې تهخانې جوړې کړې او د پازې په حرم جوړ کو ډېره زیاته توصیه کړې ده نو هغه ټول ایر کنډیشن دی او غیر چا پیرا بیا کوله او میدان دی دغه برندو باندې دروازې لګېدلې دي او د هغې نه غیر چا پیرا کوله او میدان دی هغه میدان کې چې کله مونږ گزار ګڼ شي نو خلک مونږ کوي یو طرف ته لږ غوندې بازارونه او بلډینګونه نږدې باب العمره او باب الفتح طرف ته نو پروس کال یې په هغه بلډینګونو په نړولو هم شروع کړې ده اوس هغه بلډینګونه غټ غټ بلډینګونه ټول روان کړل او غر کې لګیا دي دا مشینری او کوشش کوي چې هغه غر ونړی چې د بیت الله شریف دا حرم نورم کولو شي ځکه تاسو اندازه ولګوئ چې د حج پر ورځو کې ټول خلک دلته راجمع کیږي د حج نه دوه ورځې درې ورځې مخکې او د حج د کېدو نه دوه درې ورځې پس څوک طواف زیارت کی په مدینه منوره نم ټول خلک دلته راشي او کم حاجیان صاحبان چې حج لتلی ټول دلته راشي نو تقریبا سرکاري اعداد و شمار مطابق 50 لکه شپېته لکه هغوی یادوي خو دا د کروړ نه هم زیات دي ځکه د سعودي خلک هم پکې وي هلته چې څوک مزدورۍ او کاروبار له تلي هغه خلک هم پکې وي عمرو له چې څوک تللی او پټ شوي هغه خلک هم پکې وي، دا خو د شمېر نه بهر دي، نو چې یو جومات کې یو کروړ خلک یو وخت کې لمونځ کوي، د دې نه اندازه ولګوئ چې دا به څومره لوی جومات وي. په دې اوویشتمه او یو کم دېرشمه شپه په رمضان کې دومره خلک وي چې بهر ورسره هوټلې دي، په هغه هوټلو کې هم هغوی ځایونه جوړ کړي، هلته هم خلک ولاړ وي. او چې څومره ګیر چاپیره روډونه او سړکونه وي په هغه روډونو او سړکونو هم خلک ولاړ وي او ګرمي سخته وي خو خلک د عبادت شوقیان وي نو نهه بجې لس بجې ځي او جانمازونه یې خواره کړي چې څوک دننه برنډو کې ځای شو خو ښه پخه او که برنډو کې ځای نه شو نو په هغه بار میدان په هغه نور کې خلکو جانمازونه خواره کړي او په انتظار ناست دي د اوویشتمې او یو کم دېرشمې شپو د دعاو د تراوو لپاره خلک د ورځې د یوولسو بجو نه ځان له ځای نه نیسي. لس یوولس بجې چې جومات ته دننه شو ځای به دې کېږي او چې لس یوولس بجې د ورځې دننه نه شو نو بیا درته ځای نه میلاوېږي. دومره ګڼئ پکې. نو په مخ د ځمکه د ټولو نه لوی جومات چې تقریباً یو کروړ خلک پکې په یو وخت په مانځه کې ځایږي درې چته دی، لاندې چت، د پاسه چت، بره دریم چت او دریم چت ته ته خیجی به خلک سنګه نو عامې پوړۍ هم شته او متحرکې پوړۍ ورته وایي اکسلیټر دا خپه پکې دي نو هغه د بجلۍ په زور خلک سیږي. ته به دلته صرف خپه کېدې. هغه پوړۍ په خپله یو ختمېږي بله جوړېږي، یو ختمېږي بله په جوړېږې او په یو منډه به دې هغه دویم چت ته ورسوي. درېیم ته خېژې نو په یو منډه به دې هغه درېیم چت ته ورسوي. دومره سهولت یې جوړ کړی دی. دا ټول جومات د قالینونو نه ډک دی. اندازه لګوه څونه قالینونه به وي پکې؟ دې ټول جومات کې داسې نشته چې د لوډسپیکر اواز دې چاته ونه رسي. هر سړی دا محسوسوي چې زما دې غوږ سره لوډ سپیکر لګېدلی. زه اکثر ملګرو ته هلته وایم، وایم مونږ خو چې لوډ سپیکر برابروو کله قو نارېږي او کله قي نارېږي، کله اواز کېږي او کله نه کېږي، هلته چېرته ما په زندګۍ کې د لوډ سپیکر قو یا قي ونه رېده. یو شان اواز که امام سره په مطاف کې ولاړی هلته لا خشته اواز که تیخانو کې ولاړی لا یو شان اواز که دریم چت کې او که د جومات نه بار ولاړی یو شان چې امام الله اکبر وای چې هغه هغه سا اخلي هغه هم پکې اوري امام چې سا اخلي که نه هغه سا اواز به هم پکې اوري دومره اعلی مزیدار نظام ټول جومات د کیمرو نه ډک دا د ټي وي کیمرې پکې په دې ستنو کې لګېدلې دي په دیوالونو کې یو کس داسې نشته چې هغه په جومات کې حرکت کوي او هغوی ته دې نه ښکاري ځان له مشیندري ده څوک روانې ونه کړي څوک زیاتې ونه کړي څوک غله ونه کړي څوک ښځې پورې ځان ونه مږي څوک بې ځایه قدم کېنوي دا ټول حرم د هغوی د کیمرو لاندې دی یو ته بار نه پاتې کېږي ما ته یو خادم خبره کوله زموږ د وطن یو خادم تلو هغه راته وي دې خادمانو له کارونه ورکړي دلته یې لګولي چې پته یې لګي چې دا خادم دی هغوی د خپل مخصوص جامې ورکړي شنې جامې چولي وی روان وم په مطاف کې یو کار رانه پرېوت مطاف کې چې طواف کېږي په زرګونه خلک تاویږي دغسې یو بل سره جوخت وی کار رانه پرېوت وې چې پرېوته وې ورپسې ښکته شوم چې دا کارډ اوچتوم خو دومره ټېل و او رش و چې دیکه راله چا راکړل او هغه کارډ ته مې لاس ونه رسېد بعضې وخت لاس نه شي ښکته کولی سړی غورځېږي بیا کوشش مې وکړ خو کارډ راته میلاو نه شو په هغه جب جوب او عرش کې رانه لاړ وې لاړم هغه خپل افسر له مې درخواست ورکړ چې زما نه کارډ ورک شوی دی ما له بل کارډ جوړ کړي وی هغه وی چې دا موږ نه منو دا تابل چاله ورکړي اکثر د عمرو والا لاړ شي ال تپټ پاتې کیږي نو دا تا چا غوی لور کړی دروغ وي وی ما وته چې نه مانه په مطاف کې پریته وي وی خیر بوې تل مغه ماشين درې لاغه د ټي وي کیمرې چې کوم ځای لګیدلې هغه ماشين څټ کله نه پروت دی په پلان کې ورځ په پلان کې ټیم را نه پروت دی وې هغه مشین والا رانه تپوس وکړ وې مې چې پلانکې تاریخ او پلانکې ټیم او کوم ځای و مطاف و وې هغه کیمره میمره باندې کمپیوټر دباو را دباو کو وې هغه ځای او زما هغه فوټو هم پکې راغی او چې کارت ما نه پریوځي هغه هم پکې راغی چې زه ورپسې ښکته شوم هغه شی هم پکې راغی بیا بل ته وی چې دک سړی ټیک وی بل کارډ ولا جوړ کړي ما وی ګوره قران شریف کې الله تعالی فرمایي وجدوا ما عملوا حاضرا چې انسان په دنیا کې څه عمل کړي د قیامت پر دقه سي مخ په مخ به وته یو شی بل الله نه پټ نه کې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها خدای زما د نامه نامه کې خدامار سړي کلی شوی یو شی پټ نه ځمکه به راشي ګوۍ به ورکړي دا ګناه په ما کړې ده نو نن خو تا ته کمپیوټر هغه ځمکه هر څه ښیي که نه نو چې انسان له الله دومره دماغ ورکړل د الله به څومره علم وي ټول حرم د کیمرو نه ډک ته به ورته ګورئ کیمره به کله داسې ښکته کېږي کله پورته کېږي کله ښي طرف ته ځي او کله ګس طرف ته ځي چې څوک رواني ونه کړي، څوک زیاتي ونه کړي او خفیه ایجنسو والا مختلف قسمه پولیس په کې ګرځي، څوک په سپینه جامه کې ګرځي، وارلس سیټ یې ورسره وي، تا ته به پته هم نه لګي، څوک د سعودي هغه جامې چا اچولي، چې هغه د متوا ورته هغوی وايي، د هغوی علماء د هغوی په جامو کې ګرځي، څوک د پولیس په خپله جامه کې ګرځي، یو د یو نه نه دی خبر، بل د بل نه نه دی خبر، خو که پرې شکي شو چې دې فلانکي سړي غلا وکړه، هغه ځای نه کیمرې والا اطلاع ورکړي چې پلانکي ځای ته ورمنډه کړه څوک ته دا مخکې سړی دی دا چشمې چې چولی دا تور څادر لاس پکې وي کلکې ونیسي ځان نه به خبر هم نه ونیولی د دنیا پکې نیسي خلک ورته چغې جوړې کړي خلک ورته ویل دا سړی خو نه داسې دی او دا خو برابر دی او دی خو غل نه دی بس مونږ ته یې پرېږدې اوس اوس به دې مونږ بوزوال ته به یې سره حساب کتاب کړو ګورو به او په دې کې هم ګوره غله پکې غلا کوي دې دومره سخت نظام کې زمونږ د عمرزو یو مرګرو د هغه نه چا جیب والو زه ورسره لاړم پاکستان هاوس ته هلته یو بوډا سپین ږیری سړی ناست و خو ما ته د کراچۍ سلوې سیټ معلومېده ځکه سوار یې نو خطا او ما ته وایي چې ما نه هم چا جیب والی وایي پنځه اتیا زره ریاله رانه چوک وه او عجیبه دا ده چې بیت الله شریف سره خوا کې په سجده پروت وم او سر مې د بیت الله مبارک دیوال سره جنګېدلی و یو کش غوندې شو وی شکی شوم وی چې سلام مې وکړ او جیب مې وکت پیسې نه وې ما وی چې د بیت الله د دیوال په خوا کې د نغلو کې داس پیره به بخنې لکم خوازي دلته خو چې سړی ګناه وکړي هلته لاړ شي چې خدایه بل ځای مې ګناه کړې ده او ما معاف کړي نو چې هلته ته د خدای کور د حجر اسود په خوا کې جیب ووایې نو ستا سوچ څه دی چې کوم خوا بخښنې له به ځې نو په داسې موقعو کې هم خلک لاګانې کوي نو ما یو ټکسي والا نه تپوس وکړو په لار ورسره روان مې چې دا خلک دې کې څه غلا کوي هغه وی دا داسې کار کوي مونږ ته پته لګېدلې ده وی دې ګوته کې دا ګوته نه دا غمې چې پکې وي وی دې کې دوی څه پترې لګولي او دا ګڼ مرګري وي نو یو مرګري په هغې باندې جیب ووایي دا د ډیوټي خلاصه شوه دی ځي بیا بل ته پیسې راوباسي نو هغه بل چې ته راوباسي هغه بل له ورکي نو که دا لومبی ګیر چې هغه سره سني که دویم ګیر چې هغه سره هم سني که دریم ګیر چې هغه سره نه پتري ونه د پرې کېدو څه سامان وسره داسې منصوبه بندۍ سره وي د بار ملکونو نه خلک هم دې غلا له راځي او یریږي هم نه چې هغوی یې ګیر کړي، فوراً ترې لاس پرې کوي. نو د حاجیانو او د مسافرو د سهولت لپاره هغوی ځای په ځای کیمرې لګولي دي چې سړی برابر ګرځي. دا جومات ټول د کیمرو نه ډک او دا جومات ټول د زمزم د اوبو نه ډک. دې ځای کې هم کولرې لګېدلي دي. او څه کولرې ګرمې او څه یخې په چه لیکلي غیر مبرد یعنی دا تازه اوبه دي یخې نه دي او چې په کم خط نه هغه یخې دي هغه ستن سره هم کولري دي هلته هم کولري دي زمونږ دا جومات چې څومره دی دومره اندازه کې پنځه شپږ ځایه کولرې لګېدلي او کولرو سره ګیلاسونه پراتی یو طرف ته پاک ګیلاسونه بل خو استعمال شوی ګیلاسونه د پلاستیک ګیلاسونه چې کم سړی په ګیلاس اوبوس کی ناغه غ دویم طرف ته غوړوي پاغه بیا بل څوک وبنس کی تاسو اندازه لګوي چې دا لکونه خلک بدرول سو ګیلاس اوبوس کی یو یو کس خو به واته ګیلاس اوبوس کی کنه نو درول سو ګیلاسونه استعمالي خادمان ګرځي چې کوم کولر تش شي فورا هغې په ځای باندې ډک کولر ایږدي او ګرځي چې څومره ګیلاسونه استعمال شوي هغه ترې فورا لرې کړي په کاغذ کې واچوي بار وغورځوي او تازه ورته پاک نوي ګیلاسونه ایږدي د دې ټولو حاجیانو د اوبو انتظام دا په دغه جومات کې موجود دی غسلخانې پکې دي یو چتنا څلور چته غسلخانې استنجا خانې پکې دي، چاردام ځایونه پکې دي، هغوی ته هم که څوک د خپو په پوړو کوزېږي او که په هغه بجلۍ مشین والا په پوړو ورته کوزېږي. لمونځ پکې څومره لوی ثواب لري؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیت الله شریف کې څوک یو لمونځ وکړي، د هغه الله دومره اجر او ثواب ورکوي لکه بهر چې په خپل کلو کې یو لک لمونځونه کړي. دا هغه اسان حساب درته مه وایي، ځکه زموږ صاحب د مرقات څه ضربونه ورکړي دي، د هغې ضربونو نه یو دېرش سنټه جوړېږي. خو هغه کوم چې د حضور پاک مبارک د خولې خبره ده، نو د یو لمونځ ثواب ستا د دې جومات د لمونځونو د یو لک برابر دی، لکه دلته چې یو لک لمونځونه کوې، هلته یو لمونځ وکړې. او د بیت الله شریف د جماعت بیا یو بل خاصیت دی ورونو بل جماعت ته چې داخلیږي لاول به تحیت المسجد کې دو رکعات نفل بکې د جماعت د داخلي دو او الته تحیت المسجد په طواف دی چې ور داخل شي نو که طواف د کول شو طاقت ته برابر یا د فرض مانځ وخت نو نو طواف پوکي د تحیت المسجد په دې راغي طواف ولاړ او که طواف ته نشو کولی بیا به دوه رکعته نفل کې بل برکت یې رونو څه دی که یو سړی طواف کوي هغه تم ثواب بلاویږي او که یو سړی طواف نه کوي بیت الله شریف ته اسې ګوري هغه تم ثواب ملاویږي حدیث پاک کې راځي چې روزانه شپږ شل رحمتونه په بیت الله شریف ورېږي شپېته رحمت په هغه چا ورېږي چې څوک ته طواف کوي څلوېښت رحمته په هغه چا راورېږي چې څوک ورته لمونځ کوي او شل رحمته په هغه چا ورېږي چې څوک هسې ورته ګوري نو بعد بعضې ملګري تپوس کې دلته څه عبادت کوو ما دلته بیت الله ته ګورئ هغه عبادت دلته وکړئ چې هغه بل ځای نه میلاوېږي دا نور عبادتونه خو بل ځای میلاوېږي او دا بیت الله ته مخامخ مونځ کول او یا بیت الله ته اسې کتل دا داسې عبادت ته چې دا په بل وطن کې نه میلاوېږي د زمزم کوی دی پکې دومره اوبه تېروځي چې د حد نه وتېرونو دا څومره په لکونو حاجیان چې لاړ شي دا هلته هم د اوبه څکي او هر یو حاجي ځان سره لس لیټر او شل شل لیټره یو یو ټپکک ورته پاکستان ته هم راوړي دویم غټ جومات دا په مدینه منوره کې دی او خپل نوم یې دی مسجد النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام جومات هغې ته هم خلک مسجد حرام وایي هم ډېر برکتي جومات دی وروڼو د هغې بنیاد په خپله حضور پاک مبارک ښودی دی چې هجرت یې وکړو قبا کې جومات جوړ کړه مسجد قبا او بیا مسجد نبوي مبارک ته داخل شو جمعات خو نو د دوو یتیمانانو ځای داسې اوبه هم پکې ولاړې او زړې کجورې هم پکې وې نو حضور پاک مبارک وفرمایل چې دا د چا دی دوو یتیمانانو دی ویې دې کې موږ جومات جوړ کړو که د هغې خوښه وې ډېره ښه ده صاحب. وې پیسې؟ وې مونږ یې پیسې نه الو. هغه یتیمانان چې د چا په پرورش کې وو هغې هم وې پیسې نه الو. نبي علیه السلام وفرمایل وې نه پیسې به یې ورکوو. نو لس اشرفۍ د هغې زمانې د هغې ځمکې د قیمت مطابق لس اشرفۍ حضرت ابوبکر صدیق ته وفرمایل چې دله ورکه. نو دا د حضرت ابوبکر صدیق په پیسو دغه جومات واغشتل شو. د حضور پاک مبارک په زمانه کې هغه جمعات پنی مې مرلی و تقریبا اندازه پنی مې مرلی ډېر رکوټې جمعات پوتینی جمعات او رکوټې او حضور پاک مبارک په خپله پکې خدمت کړی دی صحابه او نبی علیه السلام په خپله به خټه راوړله او کچه خښتې د خټې نه جوړې کړې وې کچه خښتې به یې راوړې او کاڼي به یې راول ابه پکې لګول او یو خشته مزیدار ښکلی جومات یې جوړ کړ او هغې کې هم لوی اجر او ثواب دی یو حدیث کې راځي چې څوک په مدینه شریفې په جومات کې مونځ وکړي یو په زر برابر دی او په ابن ماجه کې بل حدیث دی هغې کې راځي چې پنځوس زره الله پاک اجر ورکوي دلته پنځوس زره مونځونه وکړي او د مدینې منورې په جومات کې يو مونځ کي نو رب العالمين د هغه يو د دې پنځوسو زرو يو برابر ثواب ورکوي بل حديث پاک کې راځي په تبراني شريف کې مشته او په نورو کتابونو کې علما لیکي چې دا صحیح حدیث دی د دې زمانې هلته یو محدث دی هغه پکې څه خبرې کوي خو زمونږ چې څومره غټ محدثین د تیرو زمانو دی هغې ټولو دا صحیح حدیث دی چې چا څلوېښت منځونه په مدینه شریفې په جماعت کې وکړل پرله پسې ریګولر چې یو مونځ ته پکې پاتې نشي نبی علیہ السلام فرمایي الله به د دریو څیزونو نه دله امان ورکي یو به د دوزخ نه الله امان ورکي بل به د نفاق نه د منافقت نه الله امان ورکي او دریم د هر عذاب نه به الله امان ورکړي دا د حدیث الفاظ دي نو سعودي حکومت هم د حاجیانو طریقه داسې جوړه کړي چې اتر ورځې یې وله خامخا په مدینه منوره کې برابر کړي چې سړی ورسېږي بلډینګ ته نو هلته ولیکي چې په دې تاریخ په دې ورځ راورسېدم د ماسپښین نه مې مونځونه شروع شو نو هغه یې مخکې نه راوباسي که ورته وای الکه زه ستاسو ټیم پوره دی وینا زمونږ یو منځ کم دی چې دا یو منځ کو بیا بزو هغه غږ نه کوي ځکه دا تله دا قانون در سعودي چې اجان مسافر له بخامخه د سلويخت منځونو دا تورزو ټیم لازمان په مدینه شریفه کې ورکوي نو د حضور پاک مبارک زمانہ کې ډیر تاغه غزونه وي چې تاسو ته یادي د حضور پاک مبارک په زمانہ کې جمعه زه خطا شوم یو یوولس نیمې مرلې و پنځه دېرش ګزه اوږد او دېرش ګزه پلن یوولس نیمې مرلې د دې نه جوړېږي زمونږ په ګزونو او بره پې د کجورو څانګې وې ستنې هم د کجورو وې او بره پې د کجورو پاڼې او د کجورو څانګې وې چې کله به باران وشو نو څڅېده به نو صحابو به بیا قطقانی راوړل دا نری نری چانکر هغه یې پکې خواره کړي چې خټه نه جوړېږي دا د نبی علیه السلام د زمانې جومات بیا حضور پاک مبارک خیبر فتح که په سن سات هجري کې مسلمانان زیات شو دي جومات کې نه ځېدل نو نبی علیه السلام مبارک بیا د دې نه ګیر چاپېره نورې ځمکې حکم وکړو چې لږه ځمکه ورسره نور اخلو نو ګوره دا مخکنی جومات دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اغشتی و یوولس نیمې مرلې او بیا وروسته ورسره حضرت عثمان رضی الله عنه په خپلو ذاتي پیسو نوره ځمکه واغشته نو جومات یې لږ کولاو کړ نو چې کولاو شو څومره شو اتیش مرلې ته جوړ شو د نبی علیه السلام په زمانه کې خو چته هم اقصې د کجورو د څانګو او د کجورو د تنو او ستنې همغسې د کجورو تنې وې او څومره مبارک ځای لږ پکې یو ځای دی چې هغې ته ریاض الجنت وي د جنت باغچې حضور پاک فرمایي ما بین منبري و بیتي روضة من ریاض الجنه وی زما د منبر او زما د کور په میانس کې چې کوم ځای دا جنت د باغچو نه یو باغچه ده او زما منبر د حوض کوثر د پاسه پروت دی نو علما خو یې ګڼې معنا کوي خو اسانه معنا یې دا ده چې دا ځمکه به الله د قیامت پر ورځ راخلي او په جنت کې به ږدي او د منبر دا ځمکه او دا منبر شریف دا به الله راخلي د حوض کوثر په غاړه به ږدي نو چې کوم سړی هلته لمونځ کوي ویم داسې وایه چې یا الله دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو خدایه په آخرت کې به هم د جنت ځمکه نصیب کړي هغه کې د نبی علی السلام مبارک منبرم دی د غریاض الجنت کې چې کوم کې حضور پاک مبارک په خپل داسې اندازه اوس برابر کړی دی چې سړی سجده لګوي نو د نبی علیه السلام د کونډو مبارک او د تندي مبارک ځای هغې دیوال کې بند کړی دی چې څوک په هغه ځای خپه کښېني دي بې ادبي رانه شي نو چې کوم سړی سجده لګوي نو تندی په داسې ځای راځي چې کوم دی د نبی علیه السلام مبارک پې قدمونه به پراتو دا مبارک ځای نه قسم دې سړی حیران شي چې خدای پاکه دا جومات ته ځو او دې کې به حضور پاک مبارک ناسته کړې ده ملاسته یې کړې ده میلمنو سره پکې ناست و جبریل علیه السلام او فرشتو سره یې پکې ناسته کړې ده دا کوم مبارک ځای دی خدای پاک دې دغلته کې تل زمونږ او ستاسو نصیب وګرځولي یو صحابي عباده ابن صامت رضی الله عنه هغه وی د الله رسول الله جمعات د پخو دا دا یو سایت ته دا زمونږ دا سیټ چې کوم راځي یو سایت ته چې کوم مغربي جانب دی هغه هم کوله وکړه او چې کوم جنوبي او شمالي طرفونه دی هغه هم کوله وکړل او مشرقي جانب کې خو د نبي علیه السلام مبارک مزار دی نو هغې له یې ګوتې یونړې جومات یې ښه زبردسته توصیف پکې وکړه عثمان رضی الله په ذاتي مال ګورې یو روپۍ د بیت المال یې پکې نه لګولې خلک صحابه راغون شو وې دا څه کې نبی علیه السلام جماعت کچه پرېښو حضرت ابوبکر صدیق کچه پرېښو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کا خو کچه جوړ کو او تی په خیر راولې هغه وته وې د نبی علیه السلام او زمانه مخکې د صحابه په زمانه کې کورونه د خلکو کچو نو کو جماعت هم کچو نو خیر اوس د خلکو کورونه پاخه دي نو چې جماعت کچره دا د جماعت بیا د بیره او دویم دا چې د لرې ځای نه خلک راځي اوس مخکې خو صرف د مدینې منورې خلک وو اوس د بهر دنیا نه د عراق فتح شو مصر فتح شوی دی او د ګیر چاپېر علاقو نه خلک راځي نو جومات ولا پوخ پکار دی چې سسیږي نه دې مسافرو خو بغیر د جومات نه بل ځای نشته نو پوخ جومات ولا جوړو نو داسې خشته مزیدار پوخ جومات یې جوړ کړ چې په هغه زمانه کې د دنیا پیسې ټوله ګولې لرګي یې ولا د برما نه یوړو برما دلته یو جزیره د هندستان سره خوا کې د ساګوان لرګي یې ولا یوړو عربی کې ورته ساج وایي په دنیا کې د ساګوان د لرګي نه قیمتي لرګي بل نشته اندرا ګاندي چې دوی سوځوله نو د ساګوان لرګي یې ورته ډالې کړې وو په هغې یې سوځولې وو دا یو قیمتي لرګي دیار پکې څه ته وایي نو د ساګوان لرګي د برما نه ولا یوړو او د اټلي نه روميه به ورته هغه زمانه کې وې، د هغې نه يې وله غټ غټ کاڼي راوړل، د هغې ستنې يې وله جوړې کړې او د سرو زرو نقش و نګار يې پکې وکړ، حضرت عثمان رضي الله عنه، او دا ټول په خپلو ذاتي پيسو، يو روپۍ د بيت المال يې پکې نه ده لګولې، يو روپۍ. او جومات یې لږ زیات جوړ کړ، نو د نبي علیه السلام مبارک ممبر یې ونه چېړه، محراب، بل محراب یې جوړ کړ، هغه کې به یې لمونځ کاوه. اوس هم چې جومات ته ورشئ، خدای تاسو موږ بوتلي، نو یو ځای کې په ستنو د پاسه لیکلي دي، حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم، چې دا د نبي علیه السلام د زمانې د جومات حد دی، په ستنو یې لیکلي، هر څه تفصیل لیکل شوی دی. کوم چې د ریاض الجنت علاقه ده، هغې له جدا رنګ ستنې جوړې کړې دي. خلک یې پېژني. جدا قسم قالین دی چې خلک یې وپېژني. کوم چې د حضور پاک د زمانې په وخت کې جومات باندې چت و، د هغې جدا نمونه ستنو باندې نښې دي چې خلک یې پېژني. یو موقع کې حضور پاک مبارک فرمایلي وو، وي جومات ته چې د چا د کورونو نه کړکۍ او دروازې دي ټولې بندې کړئ. یو د ابوبکر صدیق کړکۍ به نه بندوي. نور ټول بند کې نو اوس هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه کلکې په ځای باندې یو شین بورډ لګېدلی دی او په هغې یې لیکلي دي چې خوخت ابي بکر صدیق رضی الله عنه چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه کلکې ځای دی دا نښه اوس هم شته د هغې نه پس ورو بیا پکې نور بادشاهان راغلل لکه د عمر ابن عبدالعزیز دور راغی ولید د مدینې منورې والي و هغه ته یې جومات کې توثیق او خشتی جوړ کړ هغه پکې خپله خواري وکړه. بیا وروسته سلطان عبدالمجید د ترکو یو بادشاه راغلی دی، هغه پکې ښه خوارۍ کړې دي، جومات یې ښه وسیع کړی دی، خو په موجوده دور کې اوس چې پکې کومه توسیع وشوه وروڼو، دا شاه فهد، لا اول د ده پلار و عبدالعزیز هغه پکې توسیع وکړه او بیا پکې شاه فهد توسیع وکړه، نو داسې جومات یې جوړ کړ چې په مخ د ځمکه دومره خشته او ښکلي جومات بل نشته. ډېره اعلی هغه د ترکو د زمانې د نبي علیه السلام جومات یې نه دی چېړلی هغه همقسې شته باب السلام او د پاسه پې شنه مناره ده او د حضور پاک روزه مبارک او د پاسه پې شین ګمبت دی هغه یې نه دی چېړلی خو د هغې نه ګیر چاپېری جومات جوړ کړ او څومره یې کولاو که جومات دومره یې کولاو که چې په یو وخت پکې په مانځه کې لس لکه کسان زیږي لس لکه کسان او د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې چې د مدینې منورې څومره آبادي وه زوړ ښار د مدینې منورې هغه ټول جومات شو د صحابه و کورونه چې څومره او څومره د مدینې شریفې آبادي وه دا ټول جومات دی قسم دی چې سړی ورننه د یخني پکې چې ټول ایئر کنډیشن دی او لیکي کتابونه چې په مخ د ځمکه د ایئر کنډیشن دومره لوی پلانټ په ټوله دنیا کې نشته کوم چې په مدینه منوره کې او پلانټ یې بیا اووه کیلومتره بار لګولی چې شور دلته نه راځي اووه کیلومتره بار او په پایپونو کې یخه هوا راځي یو ستن کې لاندې سوړي دي په بل کې بره سوړي دي دومره یخه هوا راځي چې سړی اکثر نږدې ورسره ودرېږي زکام یې ووایي ټول د قالین نه ډک په میاس کې پکې ناشنا کار کړی دی چترې پکې جوړې کړې دي دوه ځایه چترۍ جوړې کړې دي یو زوړ جومات سره خوا کې او یو د هغې نه شاته ا چترۍ جیبه دي شپږ ستنې دي شپږ په یو وخت په ریموټ کنټرول باندې هغه کولو شي چترۍ ته جوړ شي بر سر پټ شي دا دروازه خمه دې دار دا سر پټي چې نور نه لګي او چې کله مازیګر شي هغه چترۍ رو رو راغونډېږي راغونډېږي وړې وړې منارې ته جوړ شي بر اسمان بر تخکاري چې ښکلې یخه هوا لګي نو چې کله نور شي نا ګمبت به راشي نو بره به دقسې ودرېږي او چې کله نور ختم شي نا ګمبت به لاړ شي نو تا ته به بر اسمان ښکاري دا ویش ګمبته دی او دومره ډولي مزیدار چې په یو ګمبت هغې کوم نقش و نګار کړی دی دوه نیم کیلو سونه پې لګولی په یو ګمبت مونږ خلک جومات له درې نه دوه نیم کیلو سره زر په یو یو ګمبت لګېدلي دي او په ټولو ګمبتونو باندې اووه شپېته نیم کیلو سره زر لګولي دي اووه شپېته کیلو نیم کیلو دا په ټولو ګمبتونو د سرو زرو پاڼې پې لګولې ده د پاسه خشته مزیدار ښه ښکلې ښکاري او په دې ګمبتونو کې هیرې لګولې او ما یو تاریخ ځان سره راوړی دی هغې لیکلی دی چې د کیلیانې اوله قیمتي هیرې راوړي دي تک شنې او سرې مزې دارې خشته چمک پکې وای دومره خرچه پې کړې ده یو منټ کې هغه ګمبت د خپل ځای نه خوا کېږي دې خوا کېږي په مشین باندې مشین وای تا ته بخکاری چې ګمبت لکه د ریل ګاډي بهیان روان دی اخوا بلار شي نه بخکاری په چت به ودرېږي بره بشین اسمان د تخکاری او بیا چې ریموټ وای ا ګمبت براشي پر خپل ځای به ولګي بس ګمبت شو دا سه عجیب نظام بره په د پاسه دویم چت دی هغه ته اتلس پوړې عامې لګېدلې د خپو د خاتو او شپږ پوړې د بجلی وته لګېدلې که څوک د بجلۍ په پوړۍ خېژي قدم کېږدي هلته به په بره چت قدم کوز کړي ولې که لاندې رهي چې بله بره خلک مونځ کوي خو ما یو ځل په زندګۍ کې بره مونځ کړی دی بیا مې نه دی کړی هسې راته بې ادبي غوندې ښکارېده نور څه ګونې نشته ضرورت لاندې څلور چته د جومات په ځمکه کې دننه څلور چته دي څلور چته په ځمکه کې دننه هغې کې څه دي؟ هغې کې د اودسونو انتظامات دي، څلور چته د اودسونو انتظامات، سبیلونه، خشته اوبه مزې دارې، په ژمي کې ګرمې او په اوړي کې یخې، او غسل خانې، داسې پاکې صفا او سل خانې خوشبویه، قسم دې زموږ په کورونو کې چې ښې پاکې بوی وي او هغه غسل خانو کې وي. ولې؟ ته به وایې دا قسم دې ولې وخوړه؟ په هره غسل خانه د پاسه یا په دویمه د پاسه د کافورو ګولۍ وې ځندې کړي. په ګوتۍ کې ښکاري درته نو نه پکې بزي وي او نه پکې ماشي وي او خادم به ولاړي او صفای به کوي هر وخت یې صفا کوي او شیمپوګان بار لګېدلي دي چې کوم سړی سرخانې نه راوځي او یا پکې لامبي شیمپو بټن به ووایت چې څومره شیمپو دي پکار دي لاس کې به زر وغورځوي قدرتي شیمپو موږ دلته شیمپو په کور کې نه مونو او داسې شیمپو چې په مخ دیو مګنو ا دروغجن خبره غنټه کې هغه ځګ د مخ نه نزي دومره اعلی او بهترین ما مرګ ته مې دا شیمپو به مونږ کوم معلوم کو چې سړی ځان سره یوسي دومره اعلی پاک دا وجود د لصفا کې مزیدار اعلی خوشبویه غسل خانه څلور چته که یو کې ورننوځې کني دویم ته کوشه کني دریم ته کوشه کني څلور ته او دا څلور واړه چته د موټرو د پارکینګ ځای دی ګاډي موټرې پکې ودرېږي او دغه تاریخ لیکي وایي په یو وخت پکې لس زره ګاډي ودرېدی شي لس زره ګاډي نو ګاډی به رادن نه شي سړی نشته ما تپوس وکړ موږ یو ګاډي والا دننه بوتلو نو چې رادننه شو نو د دې خرچه اخلي که نه او یو د دې یو ریال موږ نه ټیکس اخلي او چې څوک دویمې یو ګنټې په سر او چې څوک دویمې ګنټې ته اشارېږي بیا درې ریاله دي نو دا ولې وایي مقصد دا چې دا ګاډي خلک ډېر نه څاري زر دي چې نورو خلکو ته لار کېږي نو ما چې دا ټیکس به پولیس والا به ولاوي ټیکس باندې نو چې ګاډي ځینې ورننوت نه پولیس او نه څو بل څوک هغه بیلټ غوندې لګېدلی او هغې سره مشین و بس دوی پوه شو هغه مشین کې ریال ورغورځو ا بیلټ ورته اوچت شو په خپله ګاډي دننه پولیس پولیس نشته اټومیټک نظام او چې کوم ځای د ګاډي نه کوز شي دا نشته چې اوس به د ګاډي نه واپس راځې نو شل میله مزل به پیاده کړې، نه بس هلته کې پوړۍ دي، مشینه پوړۍ ده، خپه به پرې کېږې، د جومات دروازې سره به نېغره وخېژې. هر چا ته و نښې پرې کړي، ایک نمبر نه واله تر د سوله دي که چوده نمبره پورې دا نښې دي چې دا د ګاډو هر سړی چې په کومه پوړۍ راوخته نښه ورته معلومه وي چې زه خو په چوده نمبر راووتم، په باره نمبر هغې ته واپس ځي او خپل ګاډي له ځانه سره. پنځه غالبا نو درې درې زره څلور سوه ګیلن اوبه په یو منټ کې یو پلانټ یخوي دا د مدینه منورې د جومات خاصیت دی او دروازې ناشنا دروازې دي هره دروازه دریم غټ جومات د بیت المقدس جومات دی د بیت المقدس جومات چې اوس د اسرائیل په قبضه کې دی الله د عزت کې دوه سوه او څلوېښت کناله ځمکه باندې دا جومات جوړ دی دو سو چالیس کنال او لس د هغې غټې دروازې دي لس ما لیدلی نه دی تاریخ مې کتلی دی چې جومات کې کم ټایلونه لګېدلي دي وایي ګیر چاپېره په جومات کې دا جومات دا ځمکه سلطان صلاح الدین ایوبي فتح کړې وه دا یو ډېر مجاهد بادشاه تېر شوی دی وی کم ټایلونه چې په دیوالونو لګېدلي دي چې لږ لرې نه ورته ګورې سلطان صلاح الدین ایوبي نقشه په شکل پکې ښکاري د سیمټو د سیمټو ټایلونه دي لکه دا مونږ چې څنګه دلته لګولي دي د سیمټو او د هغه ګیره او د هغه ټول شکل او د هغه هغه پټکې ورسه پکې ښکاري چې لږ سړی ورنږدې شي بیا هسې کرښې ښکاري او هغې کې چې کوم منبر جو محراب جوړ دی د بیت المقدس د جماعت محراب نو محراب د کجورې په تنه کې جوړ دی یوې کجورې په تنه کې جوړ دی نه پکې دوه تختې یو ځای شوي دی نه پکې میخ لګېدلی دی ناشنا جومات زمونږ مسلمانان هم پکې مونځ کوي یهودیان هم قدر کوي هغوی هم پکې مونځ کوي راځي والا او عیسایان هم پکې مونځ کوي د هغوی عبادت خانه هغوی وایي دا زمونږ عبادت خانه د مسلمانانو رانه قبضه کړې دا درې زمونږ په جماعتونو کې غټ غټ جماعتونه دي او خشته جماعتونه خو په مخ د ځمکه ډېر زیات دي د سعودي خو چې کوم جماعت ته ورځې او ګورې ورته نو مزېدار خشته ورته ښکاري ښکلی جماعت لکه خرچه په ټول حکومت کې خرو د جمعات آداب څه دي څه به پکې کوو جمعات کیمرې به پکې غواړو جمعات کې دا خو د جمعات آداب نه دي د جمعات رونو آداب دا دي چې ورځې به عبادت له د عبادت په نیت به جمعات ته ځې د ګپ شپ په غرض به نه چې جمعات ته ځم او ګپ شپ ولګوم یو بل په سر پکې غیبت وکړو دا خو سخته ګناه ده او چې ور داخلېږي نو خیخ په مخکې کې او ګسه به رستو کې لاول به بسم الله او بیا په نبی علیہ السلام درود وې سلام او بیا بسم الله والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك دا به وې چاته پته بم نه لګي خبر بم نه یا قربان غټولو ته یاد ماشومان هلکان چې په سندا سوري نغمه ورته یاد دی لیکن د جومات د داخلېدو آداب نه مو نه یو خبر او چې د جومات نه وځې بیا به بسم الله والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم انی اسألک من فضلک ها چې جومات ته داخل شي او د نفل ټیم وي دوه رکعات تحیت المسجد به وکړي د جومات د آدابو دوه رکعاته او که داسې ټیم و چې د نفلو ټیم نشته مه کوه یا د فرض مونځ وخت تیار دی فرض وکړه یا قضا مونځ در باندې وي خیر دی قضا مونځ وکړه فرض مونځ په جومات کې بهتر دی نفل په کور کې سلام به واچې په خلکو صفونو میانځ کې به ځان مخکې نه رسې خلکو له پکار دی چې کوم خلک رایي چې هغوی مخکې صفونه جوړ کړي وروسته یې خالي پرېږدي د خلکو په اوبو قدمونه اخیستل منع دي چې جومات ته ځې د بوی شی به نه استعمالوې نبي علیه السلام فرمایي، جومات ته چې ځئ پیاز او هوږه به هم نه استعمالوئ. وې ولې؟ وې د کوم څیز نه چې انسان ته ضرر رسیږي هغې نه فرشتې هم ضرر محسوسوي. هوږه پیاز نو د سګرټ او نسوار په کوم کتاب کې پکې جایز شو؟ بعضې خلکو په جوماتونو کې د نسوارو کټوې ایښودي په هغې کې نسوار توکي دا سخت جرم دی. نو نسوار سګرټ چیلم به نه استعمالوې مسواک به مګې چې جومات ته ځې پیزار یا بار کیده یا ځان سره یو سدا اجازت پکې شته او د پیزار چې کوم ځایونه دي په هغه کې پیزار کیده ولې چې زړه دې پریشان نه چې څوک رانه پیزارونه تختی قبلې ته کېنه او خپل عبادت کوه د دنیا خبرې په جماعت کې منه دي حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د دنیا مباح خبرې ګناه خو پکې ګناه ده د ګناه خبرې غیبت او دروغ خو ډېر لوی جرم دی مباح خبرې چې بار کې او دا دې په جومات کې وکړي دا نیکی خوري نیکی دې له ختمه وي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې دوه کسه ناستو په جومات کې ګپ شپ لګاو حضرت عمر رضی الله عنه چاته ورشه دوه کسان راول چې څنګه راوستل وې دا کم ځای وې دا طائف یو وې ارمان کړه مدینه شریفه نو ما بدله سخت سزا درکړې و تاسو په جمعات کې خبرې کوي او بیا د نبی علی السلام په جمعات کې حیا نه درځي مونږ نن په جمعه کې ګپې شپې لګو مباح خبرې او پکې نه کوي بلکې چې راځي ښه صورت دا دی چې د اعتکاف نیت پکې کوي د طالبانو ته عمومت وایم جمعه ته خوب کول ګناه ده ښه نه دي د اعتکاف نیت ته پکې کوي نفلي اعتکاف هر وخت کېږي چې رانه نه وځي وایي خدای چې تر څو زه په دې جومات کې زما به د اعتکاف نیت وي نو بیا دله پکې خوب هم جیز شو بیا که کم سړی پکې مسافر اوسېږي ډوډۍ پکې خوري همدله جیز شو بیا که کم سړی پکې انسان دې بیودس شي نو د هغې وبالم در باندې نشته ګناه در باندې نشته نو کم سړی چې جومات ته رانه نوځی د اعتکاف نیت کوی چې تر څو جومات کې هم زما به اعتکاف نیت شي که ګنټه یو که دوه ګنټې او نفلي اعتکاف کې سره جم شرط نه ده کنزل غیبت یو بل پسې سپکې خبرې کول دا په جومات کې ګورنو ډېر لوی جرم دی دې نه ځان ساتی جومات به پاک او صاف ساتئ. حضور پاک مبارک فرمايي، جوماتونه پاک وساتئ. وایي، په کور کې چې زنانو ځان له کومې دونکاچې یا تخته پوشونه یې خو دي هم پاک او صفا وساتئ. د جومات به پوره خیال ساتئ. جومات کې د مرغو جالې پرېښودل ګناه ده. بعضې خلک توتکر وایي، دا ازبرګان دي. مه د کوم یې چې لیست دی چې دا ازبرګ دی او د چا عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه نه یې لاسنیوی کړی چې دا ازبرګ دی. توتکر ازبرګ دی. سخ کال هم داختر مونږ کړی دی هم دې دار کنه مونږ به امریکې لزو ولته به جنگ کوو او امریکې له به جهاد لزو او نن په دې حکومت نو حکومت پرې خو چې د امریکا له په بل واړو امریکا ته ناس تر او تابع دومره یاره بچ په جمعاتونو کې جمعات کې داختر مونږ نو کله ته مونږ نو څنګه امریکا خوشاله شي نور مسلمانو یریده یو قوم والا خپل مذهبي عبادت خانه په اختر کې او په خپل مذهبي وخت کې پرې نه غوله ما سوا د مسلمان یریږي یاره یاره مړ نه شو مړ شي څه چل وشي مرګ خو نه مرګ نه خلاص شته یو خوا خدای چې مرګ مقرر دی بل خوا خدای چې جمعات کې په عبادت کې مړ شم شهادت په خدای راکړي او بل خو بیا یریږي جمعات ته نه ماځي جمعات ته څه مانه لاله امریکا یاره توبه وباسه مړه درې وله صفا ساته حضور پاک مبارک فرمایي د چنچڼې د جالې عمره چې چا په جومات کې خدمت وکړ چې چنچڼې د جالې عمره رب العالمین به جنت کې لوی محل جوړ کړي یو سړی راغی زمونږ د دې کلي مونږ کې دا جومات جوړو پیسې راکړې دا جومات کې ولګوي چونکه زمونږ د جومات کې خلکو پوره خدمت کړی یو جومات لم یو مرلځی غشتی دی امې وی قبر شو او وی دا پیسې واله دا په دې جومات کې ولګوه دا مې د قبر ابادي شو او حاجي صاحب دې خدای وبخښي نوم یې رانه هېر شو عبادت حاجي صاحب الله دې په قبر انور نازل ورپسې لاړم مې دلته مې لږ ځای جومات له پکار دی وې څونه ځای پکار دی مې لږ غوندې پکار چې دیوال پې نیخ کړو وې زه به درشم راغی دلته کې کونټه راواغېسته لرې کېښوده مې حاجي صاحب دومره هم نه دی پکار وی نو جومات لو کوم ځای چې ستا د خوښۍ ده ما پیسې به اخلې چې څومره دې په کار یې درکوم وایي ښه ده خدای له کور به زه پیسې اخلم دا یې نن د واده تجهیز یې پرې کوم ځای وقف کړی څومره خلک پکې منځ ته ولاړ بل زمونږ دلته کې زمونږ دوستا جومات ګاونډیان مې نوم یې نه اخلم هغې هلته په وچه کنده کې پټۍ وله خرڅ دا پټې خرڅ کړه دا زموږ په دې جومات باندې ولګه بل یو زنانه د خدای پاک دې حیا وساتي هغې چت لپاره به لا پیسې راکړې دا جومات خدای پاک جوړ دا د جومات آبادي چې څومره پکې خلک مونځ کوي د قرآن شریف درس دې جومات کې کېږي او لله فی الله کېږي چانه رسید بک چندې نشته څومره پکې درس کېږي حفظ کېږي څومره پکې مونځ کېږي د جمعې یا نور څومره زه بیان کوم خلک یې اوري په کیسټو کې بشیر جان خورئ د دې ټولو ثواب به جوړ نه هغه چا ته لري چا پکې امداد کړی وای دا اوس هوښیاره خبره شوه که نه شوه نو وروڼو خپل خپل جوماتونه په خپله جوړ کړئ موږ خلک وایه لکه سعودي دې راله جوړ کړي دا کور ته سعودي ته وایي چې راله جوړ کړي دا کور په کویتیانو ځانله جوړی جومات دپاره سوالونه کوي یو بل ته په خپله پکار چې هر سړی په جومات کې خپل حصه وکړي او دا زمونږ ایمان دی د قرآن شریف وینا باندې چې ایمان نه خو مسلمان بني چې سړی صدقه ورکوي جومات کې دی بیا ولګوله الله دا زیاتوي دا کمیږي هم نه مننه دا د جومات آداب دي د هغې متعلق څه مختصر څو خبرې مې درته وکړل جومات کې غیبت چغلي حسد یو بل سره جګړې کول دا سخته ګناه ده د هغې نه ځان ساتي صرف خالص د الله عبادت پکې وکړي تلاوت پکې وکړي نفل مونږ فرض مونږ او یا فورا جومات پرېږدی ماشومان که پکې سبق یا څوک ورته ښیي د هغې ځان له اجر او ثواب دی او بیا د جمعې پر چې څوک وختي جومات ته راشي دقه دې دروازه کې فرشتې ناست دي چې کوم لومړي وخت کې راغی هغه له لیکي د اوښ برابر اجر ورکوي لکه اوښ چې خیرات کړي دویم نمبر چې څوک راغی هغه له خدای پاک هغه دویم نمبر معنا چې دویم ټیم کې راغی هغه له خدای پاک دا غواو د خیرات برابر ثواب ورکوي ثواب ورکوي دریم نمبر چې څوک ورپسې دریم وخت کې راغی دریم لس مینټه کې تقریبا هغه له رب العالمین دومره اجر ورکوي لکه چې ګډه او چیلې یې خیرات کړي او بیا څلورم وخت کې چې څوک راغی هغه له الله دومره اجر ورکوي لکه د چرګ د خیرات برابر او چې دا خطبې ته نږدې راغی نو د یوې هګۍ د خیرات برابر ثواب الله ورکوي جماعت ته راغی خوشبویه استعمال کړه پاکو جامو کې راغی مسواک یې ومږه او داسې یې وکړو نبي علیه السلام فرمایي دوی جمعې نه مخکې جمعې پورې چې څومره ګناهوي ټول درته الله معاف کوي دا د جومات آداب دی الله یې زموږ د جومات آداب نصیب وګرځوي یو خدای په مو رحم وکړي موږ له د جوماتونو د آدابو د لحاظ توفیق نصیب وګرځولی کړي چا چې زموږ د جومات کې هر قسمه خدمت تعاون کړی یا په نورو جوماتونو کې خدای د هغې ول اجرونه ورکړي خدای زموږ جوماتونه په موږ باندې آباد کړي جوماتونه موږ ته خدای سپک مه کړي خدای موږ له جومات د آدابو توفیق راکړي او د عبادت توفیق راکړي الله خیر وخت زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې تین سو اټ نمبر کیسټ کې تاسو د جوماتونو آدابو باندې تقریر او بیان واورېد دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوي دا کیسټ به تاسو ته الجنیت اکیډمي اینډ ریکارډنګ سنټر محله عیسی خیل ضيا مارکيټ نيو روډ مينګوره سوات کې د قاري محمد اقبال سره هر ساعت ملاويږي او د دې نه علاوه د ديني تقاريرو جمله کيسټې به هم تاسو لا د دي دوکان نه تر لاسه کيدی شي.